خو ګره بدتر ولی ما هغه ولی ما دا چې اغنیا ورته را بلل کې په کارډونو او په خوا کې یتیم او یسیر چې کوم ده د ولګي نه تلس کیږي شر الطعام طعام الولیما یدع له الاغنیا چې مالدار بلل کیږي او غریبانان پرې خو دی کیږي دا چې چل بنه کې او ولیمه ته بدغم نه وي چې ما خیرات کړی دی خیرات جدا شه دی ښا ځان پوهه کخه دا چې څوک ډېر دیندار یې کې وای سواد وروړی نه دل څه شي دی وای خیرات دی وای ولې خیرات کې محبوب عالم چې چاته کم نومي خو دی په قانون باندې وروړی وکړي الله تعالی اجر درکړي ورته ټیک ټاک د واده ډوډۍ دا ولی ما ورته وایا هغه ته ولی ما وای موږ پښتانه ورته سوایو دوا د ډوړای ما دوا د ډوړای کړه دا نو دا دا شیخ شیخ سیزان ته وای کنه وای څه شه دې کې ای وای را شیخ خیراتی ډوړای دې خیراتی ډوړای دې د او د دې خیال چې مال الله په دې ډیر اجر استا وستا په دې داخله دې پستا ورده دونه دین نه ځان نه خبره ځان خو د دین نه خبره وکنه مونږ ته مونږ ویل شي او دستا او دس ویل شي ډوړای ته ډوړای ویل شي وبو ته وبو ویل شي د هر شي خپل خپل نوم دی څنګه د الله دینی نوم چې الله نبی یو یو نوم ورکړ دی او تاګه څه کې بدله نه نه د قشان وایا ور د واد ډوړای دا او دا سنت د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم دی کولای شي ماشاءالله ماشاءالله پولی مکه منګه به ځای خرچونه ډیر کو کم چې د ثواب شه ده نو یا هغه تبا کو تبا کو په څه باندې کارونه دی او پلانې ده او پلانې ده او یو چاته سډیر لوی ټر پر ور کول او چاته سر ور کول نه او چاته د سپی په نظر نه قتل سو په بنگلو کې کېنول او دا یو لوی راکاګیل دی د خدای د سی ولیمه د پتن درشي ولیمه دا دا چې ماشا الله یو انداز سره پاخه کا بیا مسلمانان راواله زبردست ډوړې په اوخرا دانه چې اغنیا را بلل کې را بلې او غریبانان نه را بلې نه چې سونه دی وسی هغه ټول مسلمانان چې سونه دی وسی یکسان هغه له ډوړې ورکا یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی نو محبوب عالم د زینب په واده کې ډېر خپل ډوړای کړي وا صحابه په غوخه ماړه کړي او کله چې وسینو د صفی واده چې ده کنه د صفی واده د واس بنی او بس یو راکاګل ده دا خو به ځان ولې غر کې واس دنهشته چرګلال کا چرګلال کا خپل چې سونه قریبي رشتہ داران خپلوان دي دي بالکل قریبي گاونډیان دي ایو لس کسان راو بلا او دا زما ولي مشو بس زما د واده ډوړې د قشوا واس مینشته چرګ واسته هم نشته چرګ واسته هم نشته صاحب پاخه کا لګوګا او ماشاءالله وګا پکې لګوا چوا او لګ پکې پیاز واچوا ورته او یو څو ډوړې په تناره پخې کا او ماشاءالله کسان راوي دغه دا ولی مشو دا د ولی می ډوړې شو شفیع واده ده رضی الله تعالی عنہ پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم بنا وکړې شو را خیمه نبی علیہ السلام د پاره بیګای نه ولا ګولې شو سبا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره حسن او صحابه ته سشته ایسا لګ لګ سشهرا نبی علیہ السلام دا غینه یو الواګړی غوند کې جوړ کړه بیا راځي دا د صفی څه شې شو دا د دې واده د صفی د واده څه شې شو ولی مشوره الدین یسرن دین آسان دی دین آسان دی مونږ ځان ته ګران کړي څونه آسان دی څونه آسان دونه نن مسلمانانو ځان ته دونه شیګران کا دونه وای خلق بچوي خلق بچوي خلق بچ ځان غر کا ایو زلګه یو ځای کې چا رشتہ کړي ونه هغه س چړګر غونته کې به ونه لکه سوا سي نه رسیدل کنه زه واده نه کول واده نه کوي وي خلک بس وایي را واده د ډوړای واس منشته د جوړو واس منشته الکم مدا سیل خلک بس وایي په دې چل چل کې بس هغه غریب سپینګری شو سپینګری شو کڅ شې شو سپین سره او دا څه شې شو شې سپینګری بس هغه او دا وی مالدارتیا نه راتله مال نه پیدا کېده دولت نه پیدا کېده او ساده د محمد رسول الله طریقه خو کولا نه ویل خلق بچوي بیا خلق لګل له چیرې وسرا کوي نو څه چرو کوم خو ډېر کوشش وکړو چې سوا پیدا شي خو پیدا نشونه اوس موږ له دا واده نه هغه هغه خلکو هغه خاندان ویل چې دا بډای تاسو اوس بوزین خلک بوس سوي اوس به خلک سوي ها یګه چې دا بوډای تاسو بوزي ها وایا اوس به خلک سوایي نو خلک به سوایي په دې کې خبره څه شې شو هاي هاي داغه زندگی هم غر کا دلته دې کټا سری زندگی هم غر کا ټول تباہ او برباد ټول تباہ او برباد او نن تباہی دې طرف روان ده خلک بسوي یا ایها الذین آمنو لا تدخلوا بیوت النبی وسدین ولی موکا نینو بس کما ده او بورکا الا ان یؤذن لكم الى طعام غیر د زینب رضی الله تعالی عنها وعده ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام زبردست ولیمه کړي وحی پخ کړي صحابه کرام راغلي ماشاءالله په مړ ګړې خوراک کړي نو اوس پردې مسله خوشته نه د محبوب عالم فطرت دا سه دی اگر چې د پردې مسله نه وراغلې چې دا صحابه وسول نه استیزي ولې نه هغه د نبی علیہ السلام په منشا پویا نو نبی علیہ السلام بهر ته وزي چې دی وسلاړ شي نبیا دن لاړ راشي نبیا بهر ته لاړ شي نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم د خپل یو بیبي کور ته نه وته انس ابن مالک د نبی علیہ السلام په طبیعت باندې پوه شو او ځکه د لاسو کالو خادم او چې نبی علیہ السلام دا ناستا په نبی باندې غمیدل دا انس ابن مالک رضی الله تعالی عنہ دا صحابه دل تر رسخت شول نو انس په منډه لاړو چې زه د خپل حبیب صلی الله علیه وسلم دویم چې رسول الله او زینب و یو طرف ته پغې باندې پړونه پروت دی دیوال طرف ته مخ کړ دی ناشته ده پرده نه دراغلی نو چې د الله حکم نه دی شوی څو خو د خپل ځان نه پردې نشي جوړولې په دې کې چې انس ورغه بس په نبی عليه السلام باندې د آیاتونه راغلي انس ابن مالک ته نبی علیہ السلام پرده دا کړه انس باس اگر چې د لسو کالو خادمي خو نه نه نه نور اجازه نشته باس او دا آیاتونه رالل پورا آداب مسلمانانو ته د ستر پرده او یو آداب مسلمانانو ته پدې کې او زبردست د خوراک او د سکاک متعلق د ولیمې متعلق د دعوت متعلق زبردست آداب او خودل ایمان ولو لا تدخلوا بیوت النبی مداخله کوي کورونو د پیغمبر ته مگر دا چې اجازه وکړي چې تاسو ته اله طعامن هغه طعام ته غیر ناظرین انا چې نه تاسو انتظار کوونکې دغه د پخلی یو مطلب دا دی چې به اجازه ته به چا دعوت لنه ځای زکا کڅوک د چا دعوت لا د چا واده لا یا د چا خیرات لا به اجازه ته لاړو یو حدیث کې دغه تشبیه د غلاګر سره ور کړي یو حدیث کې دغه تشبیه د مغیر د لټمارواله سره د دې تشبیه ور کړي اجازت ملاو شو دغه دعوت ده نو زیبا نو چې کم ټیم تا ته خودلې هغه ټیم کې وزینو مخ کې بنځه چې دی ګونو نه تاویږي او خلکو باندې نختن کړي او یو د یک تسر ورخاره کې وای څنګه دی یاره بخله قابو شو که په قابو نه شو او غرض دا چې پټه را لراکی الا مستانسین له حدیث چې خوند حاصل وي خوند وباسه د خبرونه خوند را کې خبرې کوي خوندونه وباسه د خبرونه آل تجرګه دا وال تجرګه دا او چې کومه ده لګي وباسه د خدای بنیا ځکنه او کنه او باز مسلمان دام شي چې پردې حق وای پردې حق تاسو دې بس د درې غنټه بیا یې سار شنو بس بیا خو هم ګړډا ده کنه چې سړی بیا وګیا شه نو روغون ته کې دې بیا را وخوځيږي بس څوک نشته چې د دا دا د ولار مازغې واري چر ورا یو ځل دې وخړلا تا ته یو ځل دعوتو تا سره زما سره رشتہ خو نه ده شوی د شرنګل تر په دې لار بیا راغله نه نه بیا ورته نه ملوي دیګ مار بدل نه شي ور کوله بیا به مالک نه جداګانه بیا به څه غواړي بیا به مستقل دا غواړي قانون دا دی چې نظیف یاکلو علی ملک المزیف میلمه چې خوراکي نو د خپل ملک نه دی دا په ملک د چا کې خوراکي وای اورا د میزبان په ملک خوراکي د استعاره ده دا ملک نه ده دا بازه بختور دا سزا نه یو مشروع جوړ کی پتنان هغه ته گزاري هغه ته گزاري ته سره پتنان ته ځان لا فرق نه دا مشروطی ته چا دی ځکه ستا ملک دی هغه طرف ته پتنان حالک دا دوست لمه هغه لور کوي هغه لور بل هغه لور کا یا د خدای بنی ادم ته خو دا خوراک چې کینو په ملک د چا کې کې ها الله مسله دا علماء دا مسله را ایستلې دا مسله ذکر کړي چې میلمه ګوره پاګه چیز باندې ملک نه یا الله ستاد نام نزار شمربا سخ کوله د غیرت ژوند امر الله را ته تا نصیب کړي کنه پته نه لګي چې زمونږ د جیبونه به سونه زیړ وي ښا دا کورکمان هغه پتون به په خوا دا کورکمان دی خدای غزان له یو شرم وو نه یو نو داګه د جیب به همیشه زیړو ښا دا مې وسیله راوړې سره دا مې کړ وسیله راوړې آیته به انو سي انو سي دا خپل چاره وې سما دا مولي شي استاد یو کنه الله دې خوشحالي ورل ورکي د دوانو جهانونو والله لا يستحي من الحق نه نه تخوب ملک د مزيف کې خوراک کې ستا اختیار پدې کې نه چلےږي چې ځان لا پجیب کې واچې ستا اختیار پدې کې نه چلےږي چې بل لور کې ستا اختیار پدې کې نه چلےږي چې دې پند نه هغه ته بدل کې بس ته قدر ته خورا الله تعالی ډیره طاقت درکې چې سونه خړې شي په یو ځل ذالکم اطهر لقلوبکم دا ډیره پاکیزه خبره ده تاسو دړونو د پاره او د دیو دړونو د پاره دا اوس د پردې مسله مراده ده چې بس اوس بدا سي نه چې زینب بال تناستی او خلق بدل تناستی نه نه نه نه دا سه باندې چې ناوخکاری او خلق ناشته ډوډۍ خوري نه نه نه وما كان لكم ان تعذوا رسول الله او ندی مناسب تاسو لرا چې zarar رسوي د رسول د الله تا ولا ان تنكحوا معلومه دا شو چې د الله حکم ماتول دا چاته zarar رسول دی وای ورا محمد عربي صلی الله علیه وسلم تا کا شویلو و و ریش می تراشی خطو د نبی علیہ السلام زړه زخمی کې بے پردگی کې وما کان لکم ان تؤذو رسول الله سو کما دا الته یو ټیم نشته ده وما کان لکم ان تؤذو رسول الله ندی مناسب تاسو لرا چې zarar ورسوي رسول د الله تعالی انتن کې هو او نه دا چې نکاح وکړي دا غوې د بیبيانو سره مخ بنخ کار کوي بي بي مخ بنخ کار کوي بي بي من وراء الحجاب من وراء الحجاب یا الله ټول بترنا من وراء الحجاب ته پوښتنه کوي د هر چا نه بده دی پردای د هر چا نه بده دی ستري د خپلوانو د پلارانو د بچو بسحالي منګ بام د دیو سرا پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته منګ بام د دیو سرا اخوا د پردې نه خبرې کو دا یاد راغې نشته ګنا پدې بی بیانو باندې فیابا ان په بار د پلارانو د دیو کې که خبره ور سره کوي به حجابا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد دا غورا درود دا ټولنه بهترین درود هغه درود چې خلکو د ځان نه جوړ کړي او خصوصا د شرک الفاظ پکې لکه دافع البلاء والوباء والقحط والالم شمس الضحى بدر الدجى عين الهدى هغه درودونه چې پای کې شرکی الفاظ تره رشید احمد گنگوی رحم الله هغه ته سم قاتل هغه ته زهر قاتل ویلی څه شی ورته ویلی یا لک خلق ځان نه جوړ کړي لخمسه نطفی بها حر الوباء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمه وابناهما والفاطمه حسن او حسین او فاطمه ده دا ځان نه درودونه دي او د څونه څونه فضایل راغل دي او سړی وسلوخ تو کالو نه مې دا وظیفه وای مولي شي 41 فضایل د دې درود لیکل دي دا ما چې تاسو ته کم یل دا 4 بیت هاي لکه د دې سوري 41 فضایل نو خلق لیونی شي خلق لیونی شي وای دا څه خزانه به بیا مې الله دیو جن پر صورت هم لګورای دا الله د پاره چې دا پر صورت چا لیکلې دا پر صورت چا لیکلې دا الله دې پویا کته خلا کدا پر صورت هم وګورا کنه د دې مولای شي هم وګورا کنه دا دعا څه سند هم وګورا کنه چې دا د کمر اړې غسته د ګېډې نه خلکو ځان له وظیفې جوړې کړي الکه په دې کې گنجائش نشته قسم پر رب ذل جلال دین الله مکمل کړي الیوم اکملت لکم دینکم بس نه اې دا الله رسولا کیفا من پتا باندې درود څنګه وایو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہے وای اللهم صل علی محمد او د خدای شان ته ګوره دا کم چې بی غیرت شي او سړی ته عذاب پیرسي هغه ته د هر چا د څه توجه په خواري بډایګانو بدا د څه په کلی انداز ویلو کنه ما ته دا وړو کو علی نه یاد ده ځکه بډایګانو وړر په شوق دا وای کم یو وکا ها نه نه دا خلا وي ته دا خلا ګران ده په بل څه دیګه درو دی تاج درو دی تاج درود ویل د الله په نبی باندې ګوره ډیر پکار دی ډیر محبوب عالم صلی الله علیه وسلم باندې درود فرض فی العمر مره یو کرته په عمر کې خو په نبی علیہ السلام باندې درود ویل فرض دی که مسلمان کدا مون ویل وای دی د تمام خیرونو نه دی محروم شه فلا اذكر عند مسلمين زبنه یادې غم په خوا دې مسلمان کې چې درود وای په ما باندې الا قال ذلك الملكان مگر دا دو ملائک وای غفرا غفرا غفر الله لك وبني ادم الله دې وبخا اے چې د محبوب عالم صلی الله علیه وسلم نوم یاد شي او څوک څنګه وای یا روایت اللهم صل علی محمد صلی الله تبارک وتعالى علیه وسلم په نبی باندې درود ولېږي مگر خواته غ ملائکی او دا الله مقرر کړی صرف د دې لپاره دی نو هغه ورته غفر لك الله الله دې ته وبخي هغه ملائکه وي الله دې ته وبخي زي ما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم اوس کله چې موږ دا ویلا زمونږ دا یقین دی دو ملائکه څه چالو کرو روایه مونږ ته دعا وکړه چې الله دې وبخا هر یو ته او الله او ملائکه څه ویلا امين مون قران تناسیو ان شاء الله الله به مون بخلیو زمون په دې باندې پوخ یقین د حق او سچ خبره ده بل واوري ولا اذكر عند مسلم فلا يصلي عليه یو مسلمان په خوا کې د نبی تذکره وشي چې دا مسلمان د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ونوای سره په دې مجلس کې الا قال ذلک الملکان لا غفر لك الله لا غفر الله لك و بنی آدم الله دی و مبخا دغه سونه د الله د نبی په تابع سونه احسانات دی داغه نوم یاد شو ته په سره درود نشي ویلې نورونو خبره مې دا کوله چې دا الله نبی صلی الله علیه وسلم بهر حال لکه اسی لکه د دې لپاره چې د ترغیب د لپاره کيو مولوی شیب یا خطیب شیب خلکو ته وای چې لکه درود په نبی عليه السلام باندې وای نو دا صرف د ترغیب د لپاره د واز د لپاره د نصيحت د لپاره ورنه دا د هر چا خپل ذاتی عمل دی هر چا خپل څه شی دی وای اورا ذاتی عمل دی بیا باز علماء وای تجب فی کل مجلس مره په هر مجلس کې یو کرته د الله په نبی باندې درود خامخا ویل واجب دی و ان تکرر ذکر اگر کده نبی علیہ السلام ذکر بیا مکرر شي نو خامخا زمونږ اوستا یو مجلس د سهار نه شروع دی نو په یو ځل به خامخا مونږ څه کوي ورو روایه کنا محبوب عالم باندې به درود لیګو محبوب عالم خو محبوب عالم دی امام احمد بن حنبل چې کله کوړې ور کولې کې دی وای دا د لنګ پرانیسته شپه دې کوړو کوړو کې وای دا د اخیسته شونډې ور په دی ای به هر حال کله چې دې بارک ته وړې شو اکاس وای چې زه پسې لاړم ما ورته امام احمد بن حنبل وس پروا مساتا وستا خیره کړ دی الله باندې استاد دشمن تبا کوي وې ما ته وې چې نه نه الله دې نه کی دا بادشاہ وقت دا زما د محمد عربي صلی الله علیه وسلم د تر په اولاد کې دی او د نبی علیہ السلام سره ډېر احسانات دي ډېر احسانات دي زه څنګه دغه د تر بچی ته د د پر تر د بچی اولاد ته خیره وکما ما ورته چې جیس تاسو چې کړه دا کوړې در باندې ډېرې شوې نو تاسو د شونډې مبارکې وره پیدې امام احمد بن حنبل ویلا چې زما په دا وخت کې لنګ پرانیسته شه نو ما خپل الله ته وی چې الله زما حیا زما عزت زما د ابرو الله ته خیال وساته ما خیره نه دی کړی لعنت لګي په دیو باندې الله په دنیا او په آخرت کې او تیار کړي الله د دیو د پاره عذاب مهین عذاب سپکون کې صرف کله چې روزه اقدس صلی الله علیه وسلم ته سړی راړ شي السلام علیکا السلام علیکا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول الله دا ټکی ویلې شي نور دا د خطاب صيغه دا ډېر نامناسب دي دا ډېر نامناسب دي بلکې دا ګوي شرک طرف ته سړی رسي حاضر ناظر عقیده سړی ته مخه ته کوي دیو جنا ډیر زبردست درود ما تاسو ته کوم ویل وای کنه جی او اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم باینوان دیگر که شیطانی صادر ورته نو ټیک دا خدای ته جلباب نشي ویلې جلباب کم یوي عبدالله ابن عباس ترتیب خی زنانه تا اغا داده ان یغتین وجوههم چې دیو با پټکی خپل مخونو لرا عینن واحده یو استرګه بخکار کی ډیکوریشن هم ختم شو شیطانی هغه لمس هم ختم شو هغه یو د شیفکاری هغه څه د مزه نه کوي ښا کوي مزه چې دلته شي چل کې کیا بات ہے دیتا پیشن وای ښا د دوان سترګې چخکاری الا عینا واحده مگر یو سترګه بخکاری دیتا ویل شي جلباب ابن کثیر وګوره 518 صفحه دریم جلد کې عبد الله ابن عباس دا ترتیب خودله رضی الله تعالی عنہما دا د مؤمنانو لباس نه دی او کا مؤمنان نه فتمت فس کا مؤمنان نه نو بیا د دې لباس نه د داسې جامونا د داسې باریک جامونا د داسې باریکې لپټینا بیا فائدہ والے ابیا د نبی علیہ السلام حدیث وایا چې برای لا نام لپټه وای برای نام بورقه وای برای برای نام پړونه وای خو د شرعیت د پړونی لپټه بورقه نه بدا محرومی ذالک ادنای عرفنا فلا یؤذین الله دا ډېر نږدې ده چې دی و په جندل شي نو دی ته بازارر نشه رسوله نو ورکه چې سونه ساده ای ښا وکانه الله غفور الرحیم او د الله بخون کې مهربان لئن لم ينتهي المنافقون کمن نشو منافقان سړي او هغه کسان چې پړونو کې مرز ده والمرجفون فی المدینه تا سره په دې مدینه کې مگر ډیر لګاو ملعونینا لعنت کړی شي په دې باندې کمزې چې دې ومندلې شي او خزو ودین ولې شي وقتلوا تقتیلا او دې وجلې شي په کامل وجلو سره سنت الله من سن سنت الله دا طریقہ طریقہ د الله دا پاکستانو کې چې تیر شوی دی په خوا تو بیا نه مې طریقې د الله دا پارا تبدیلا لګ بدلې دل لګ بدلې دل ان الله لعن الکافرین الله لعنت کړه په کافرانو باندې تیار کړه د دیو د پاره اور سزونه کې همیشه تن به پدې کې تل تتلا دیو به بیان ممی څوک دوست او نه امدادی پاور از باندې چاړو له بشي مخونه دی دیو پور کې نوای به ارمان د مونږ لرا چې اطان الله او اطان الرسول چې مونږ تابعداري د الله کړې او تابعداري د رسول الله دیم دا چې zarar موسی علیہ الصلوۃ والسلام سو تسو تهمت د الله په پیغمبر باندې تهمت د زنا لګول دریم zarar موسی علیہ الصلوۃ والسلام تسو پراپګنډه پسې کول د مون سره یو ځای نه لامبي د د په بدن باندې برګې ده یا په د باندې قدرت ده موسی کلم الله د الله نبی چې دا ولې موږ سره داسې حال دا چې د الله په نبی کې حیاي ایمان والو مکه گئے پشان دا کسانو چې zarar رسول دے موسی علیہ السلام تا فبرأه الله مما قالو پس بیزار کا بری کدلر الله دا غنه چې دی ویلو موسی علیہ الصلوۃ والسلام ځان لامبي لنګي والے جامع په یو غټه باندې خو دی او جامع روان شو غټه روانه شو بخاری کې دا روایت ده موسی علیہ الصلوۃ والسلام په غټي گزارې شروع کړې ګټا ورسېدا د بنی اسرائیل یو مجلس موسی علی السلام خيسته بدن سره د لنګې ولید احسن ما کان او قسم په الله چې په دې ګټه کې گزارې وې د گزارونو د موسی علی السلام نه سلاسن او اربان او خمسا درې یا څلور یا پنځه بخاری کې دا روایت ده یا ایو الذین آمنوا اتقوا الله ایمان وا جلال جلالی پیغام یې غټي ته روغه ته له تا ته جمال ته ولې نه ودرې دې هغه ته ته ته جمال چې ودرې الله الله معجزه موسی کلیم الله دا سه امتیازات د د شان نه قربان ملک الموت باندې زړګې کول او غیتا یصلح لکم اعمالکم برابر وکي الله تاسو عملونه او بخنه به کی تاسو ته د ګناهونو تاسو چاچ تابعداري د الله او کړه د رسول الله نو پتا کې سره د کامیاب شه په کامیابی لوي ان عرضنا الامانه علی السماوات زجر یقینا موږ پېښ کړه تکالیفی شرعیه پس مانونو باندې او پس مکه باندې او بارک غل حضرت انسان ولی د ولی بارک د دې بار قابل مو ولینه کان ظلوما د ډېر ظالم دی نو صلاحیت د چا پکشته وای رورا عدل جهولا ډېر جاهل دی نو صلاحیت د علم پکشته چا کې چې د عدل صلاحیتي د علم صلاحیتي نو هغه برداشت کولای شي د ډېر ظالم او ډېر جاهل دی نه معنی باندې پوه شوي کنه پوه شوي ليعذب الله المنافقين رستو تکرار کی ماشاءالله دا تکرار د دې لپاره دی دا نور خبرې دی ډېرې خبرې کټ شي ماشاءالله صرف کمه توجیهګانی معنا توجی معنا چې پای باندې تاسو پوه شئ کنه ليعذب الله المنافقين دا لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سره منافقانو زنانه ہوتا مشرکانو سره مشرکانو زنانه ہوتا او ماشاءالله یو سړی حالت جمعه کې د اخري واز ده او یو هغه دې زنه هغه تکرار والا چې لاړو نو ماشاءالله هغه سي نیاز غټه نیاز غټه وکي یا تکرار هغه چې چا څوک تل لرستو ها نغه شي ماشاءالله تازه تازه او بس خپلې ځان نه پاکي کیو ماشاءالله ړیم باغ باغ کیږي او په هغه مرګر وغه ناراض ته باندې څه کیږي وروره ها مثال دا څه دی لکه یو سړی پر بر دې غرنه ګډه راوړې ماشاءالله او ګډه وارتاو خلیری پی او ماشه اوپر اوړه کور ودان ورته نه غریب رپیږي ماشاءالله هغه د خپل چینګه چینګه کوي چې خدای پاک سره اوسنه شي ځکه ستړی دی ها کیا بات ہے د شلمه کوي ښا آینده د پاره د سیمه کوي ماشاءالله همت وکي څه شي وکي وای ډېر همت هم کړ دې الله دې ډېر خوشاله تاسو له درکې ليعذب الله المنافقين تک دلته ګوره سبق ختم شه سیده ود کېږي سیده بل څه خبره نه ماشاءالله الحمدلله ثم چې سړی دا ځکه شکر ده دونه سخته ګرمي نشته ده تاسو کته حالات ته پوسو کوي څونه سخته ګرمي ده ګرمي نشته ده او کسر ته دی بالغ نه او اس پروا نشته ده ټول عمر به مونږ ته بالغتونه نه ښه ليعذب الله المنافقين هاي هاي حیدر کرار علی المرتضی ا ظالم چې بوله و موږ وکاته نو د ستنې ستوخ پروت دی په جماعت کې سر ته بالغ نشته دی ډیر کرته بتا سګوره فاروق اعظم پلان جماعت کې ستړ استومانه ستړ استومانه زری زری زری زری تاسو ګورئ محبوب عالم د بیت الله چې کومه ده پسایه کې پروت ده لیعذب الله المنافقین بالفتون نشته ده تکیاګان نشته ده لیعذب الله المنافقین والمنافقات د لپاره چې عذاب ورکړي الله منافقانو سړو منافقانو زنانو ته مشرکانو سړو مشرکانو زنانو ته ويتوب الله رجوع د توبې وکي الله بازار نه بالکل پرهیز بازار نه بالکل پرهیز زمونږ وخت خرابېږي زمونږ د قیمتي چيله خرابېږي بالکل پرهیز د بازار نه موبایل بالکل استعمال نه او کچرتا ډېر د ضرورت مطابق ډېر د ضرورت مطابق موبایل بالکل او ورته دلته مونږ ګوره دا نات خو خشه دی کنه رجوع د توبه وو کې الله رست تاسو کله چې داخلي اگر چې داخلو کې موږ سختی نه چې یاره څوک کوي او کنه کوي خو هر سړی په ورځ باندې وایي چې زه د سند د پاره داخله وکم بیا سړی ماشاءالله بیا په څه پیږي نه دای نمبر کمزوري موږ هم بیا خپایو پریشان یو الله دې داسې کې چې څوک داخله وکړي چې ماشاءالله نمایان نمبر زبردست کامیابی چا په ټولو توجيهاتو پويږي زمونږ بامړه خوشاله ای تاسو بامړه خوشاله ای او که خیری الله دې په عافیت سره کوم د دعا ورځي ماشاءالله لوی اعزاز دی سند به تاسو خپلواله مونږ به خوشاله یو ته خو چې ته قابل نه نو مونږ به بیا پریشان یو ته به بیا پریشان یې همت کول غواړي څه شي کول غواړي الله دې چا همت نه ځای کوي یعذب الله المنافقین دا پارا چا عذاب ورکی الله منافقانو سړو منافقانو زنانو ته مشرکانو سړو مشرکانو زنانو ته رجوع د توبه وکي الله په مؤمنانو سړو په مؤمنانو زنانو وکانه الله غفور الرحیم دی الله بخون کې مهربان